بسم الله الرحمن الرحيم لمعنى کلمه یو لفظ دی چې وضع شوی دی لمعنن د فاره د معنا د فاره د قصد نو اوس دلته سوال واردېږي چې دا معنا به خالی نه وي یا به معنا صيغه د مصدر ميمي اخلي او یا به معنا صيغه د ظرف اخلي کچره صيغه د مصدر واخلي او که صيغه د ظرف اخلي دواړه باطل دي دواړه ځکه باطل دي کچره معنا صيغه د مصدر ميمي شي نو معنا به داسې شي چې کلمه یو لفظ دی چې وضع شوی دی د فاره د نفس قصد د فاره د نفس قصد او کچری کلمه کچری معنا صيغه د ظرف شي نو معنا به داسې شي کلمه یو لفظ دی چې وضع شوه د لپاره د مکان د قصد یا د زمانه د قصد دا زکه باطل نه چې کلمه نفس قصد نه ده بلکې کلمه یو لفظ دی چې وضع شوه د لپاره د مقصود د متکلمه د متکلم چې کوم مقصود دی دا غیر لپاره وضع شوه دی جواب داده چې معنا صيغه د ضرب دا په معنا د مفعول باندې د مجازنه معنا صيغه د ضرب دا په معنا د مفعول باندې په طریقې د مجاز باندې نو کته سوالو کې چې په مابین د ظرف او په مابین د مفعول کې علاقه څه ده ان چې ته دلته ظرف په معنا د مفعول اخلي په طریقه د مجاز باندې د معنا مجازي چې اخلي التا قرینه پکاري ها نه دلته په مابین د ظرف او د مفعول کې علاقه څه ده علاقه څه ده جواب داغه نه ده چې په مابین د ظرف او په مابین د مفعول کې علاقه دا ده چې دا دواړه د متعلقاتو د فعل نه دي ظرف هم د متعلقاتو د فعل نه دی او مفعول هم د متعلقاتو د فعل نه دی پس د اتمام نه په فاعل باندې پس د اتمام نه په فاعل باندې او یا معنا صيغه د مصدر ده صيغه ده مصدر مصدر ميمي ده خو په معنا د مفعول باندې ده په طریقه د مجاز باندې نو ما سوال دلته واردېږي چې په مابین د مصدر مابین د مصدر او د مفعول کې څه علاقه ده خبره باندې پوه شو کنه جواب دا غینه ده چې په مابین د مصدر او د ضرب کې د مفعول کې دو علاقې دي مابین د مصدر دو علاقې دي یو علاقه د مشتق مشتق منه ده لکه مفعول د مصدر نه مشتق ده او مصدر مشتق منه ده نو یو علاقه د مشتق او د مشتق منه ده او بل علاقه د کلیت او د جزئیت ده بل علاقه کلیت او د جزئیت او دریم احتمال دا دی طالبانو چې دلته دا معنا خود صيغه د اسم مفعول ده دریم احتمال دا دی چې دا معنا خود خپل باندې صيغه د اسم مفعول ده دا نه چې صيغه د مصدر په معنا ده مفعول ده یا ظرف په معنا ده بلکې خپل باندې معنی صيغه ده ځکه معنا په اصل کې معنو یونو معنا په اصل کې معنو یونو نو په دې کې اعلال شوی د پشان د اعلال د مرمیون دې کې اعلال شوی دی پشان د اعلال د مرمین هغه قاعده په دې کې جاری شوې ده نو وو او یې جمع شول په معنی یون کې ووم بدل ک په یا باندې ووم بدل ک نو معنی یون شو ووم بدل ک په یې معنی کنه او معنو یون شو او یام په یا کې مدغمه کړله نو معنو یون شو بے زمد نون د وجه د مناسبت د یانا دام په کسره باندې بدل کړل خبر باندې په تاسو کنه زمد نون د وجه د مناسبت د یانا دا په کسره باندې بدل کړل او بیا منګه کسره خلاف القياس په فتح باندې بدل کړل خلم دې کنه دې او به یو یاد فارد تخفیف خلاف القياس حذف شو نو معنی تر نه جوړ شو اله مې پوه شو خیرم ده کنه ده حجی سوال واردیږي چې ذکر د معنا پس د وضعنا ذکر د معنا پس د وضعنا مستدرک دی بے فائدې دی ځکه چې دا معنا په وضع کې موجود وه معنا په وضع کې موجوده وه ځکه موږ د وضع تعریف دا کله چې تخصیص شي ان بشین ته یو شی نه مراد لفظ او د بل شی نه مراد معنا وه نو معنا په وضع کې پرته وه نو ذکر د معنا پس د وضع نه بے فائدې شو مستدرک شو جواب وکړئ چې دلته په وضعه کې تجرید شوه دی په وضعه کې تجرید شوه دی او تجرید ویل کېږي خالق دل د لفظ د باز معنا نه انسلاخ د لفظ وتل د لفظ خالق دل د لفظ دی د باز معنا نه د باز معنی نه موږ څه کو ده هغه خالق بل لفظ پس راغله ده متصلا لیلا نو دا اسرا معنی ده السیر فی اول اللیل په اول د شپې کې تلل السیر فی اللیل په شپه کې تلل دې ته څه ویل کېږي دا اسرا ویل کېږي او روسم پسې اعلان راغلی دی خیالم ده که نه دی نو دلته تجرید شوی دی تجرید دا دی چې دا اسرا لفظ په معنا د مطلق بتلل دی معنا ده که د شپې تلل وي د ورځې په نفس سر په معنا باندې نو معنا به دلته دسی سبحان الذي اسرا پاکی د هغه ذات لره چې بوتلی وو بعبده خپل بنده لیلن د شپې نو د اسرا نه موږ په اسرا کې موږ تجرید وک سم کده تجرید موږ د قرنګ دلته په وزعه کې تجرید شوی دی وزعه لپس د معنا نه خالی شوی دی نه په دې سوال واردېږي چې بیا خو ذکر د لفظ تم ضرورت نه ذکر ده ځکه لفظ هم په وضع کې پروت ځکه تخصیص شیئن به شیئن کې د یو شی نه مراد لفظ او د بل شی نه مراد معنا وا خیال دې کنه نه به خو لفظ ذکر کول ته ضرورت نشته ده افرین جواب دا غینه ده چې په دې کې تجرید ثانیان مې شوه ده چې ثانیان شوه نو که سوال وکړي چې کله تجرید ثانیا شوه دی نو به د لزوم ذکر کول ته حاجت تشو خلک د وزعا ذکر کول ته حاجت تشو جواب دا غنه ده چې دا دې لپاره ذکر کړل چې په هر یو تعریف کې لابودی وي د جنس او د فصل نه لفظون دا په منزله د جنس ته ټول الفاظ ته شامل دی وزعا په منزله د فصل باندې دی په دې سترینا لفظ محمل خارج شوی دی لفظ لفظ محمل ته چې هغه د معنا د پاره نه دی وځه شوی او په لمعنن سره په لمعنن سره ترنا حروف حجا وتل بلې مانم زه ترې نه ځکه د حروف هجا وضع د پاره د معنا نه وي بلکې د هغې وضع چې کېږي د پاره ترکیب وي حروف هجا څه معنا نشته دی هغه وضع د معنا د پاره نه ده بلکې د حروف هجا وضع د پاره ترکیب شوې ده چې دا نه کلمه مرکب شي سوال دا دی چې تعریف د جامع نه د خپل افراد لره تعریف د جامع نشو خارج شو تر نه بعض الفاظ چې وځي شی په مقابله د بعض الفاظو کې د معنی د پاره نه وځي شي تاغه چې کلمه دې ته ویل کیږي چې دا لفظ دی وځي شی د پاره د معنی نو دا تعریف د جامع نشو خارج ترنا الفاظ بعض هغه الفاظ چې هغه وضع شوي په مقابله د نورو الفاظو کې د معنا د پاره نه وضع شوي لکه لفظ د اسم براواخلو مثلا لفظ د اسم دا وضع شوی دی په مقابله د زید کې لفظ د فعل دا وضع شوی ده په مقابله د ضربه کې لفظ د حرف وضع شوی ده په مقابله د من کې الا کې حتا کې دلته خو معنا نشته ده بلکې دلته دا لفظ وضع شوی د پاره د چا په مقابله د بل لفظ کې او ته خو چې کلمه دی ته وایي چې دا لفظ دی چې وضع شوی د پاره د معنا او دغه الفاظ وضع شوي دي په مقابله د الفاظ آخر کې اصل پوه شوې جواب دا غینه دا دی چې منګ ویلو چې معنا وی ما يتعلق به القصد ما يتعلق به القصد او قصد عام دی چې دی که هغه لفظ وي او که هغه معنا وي